حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وابن عباس مسله دا ده چې یو سړی مړ شي بعد الموت داغه خکلول جایز دي که جایز نه دي بنی آدم مړ شو او د مرګ نه پس داغه خکولوي تاسو نو دا خکلول جایز دي که نه که د بل طرف نه سره کاوټ نی نو بیا ښکلول جایز دي اوس که یو داسې بنی آدم مړ شو چې هغه بیګیری دی نو عمره دی نو بیا پردو خلکو له د ښکلول جایز نه دي هغه د دې وجه نه جایز نه دي چې دا بیګیری دی کم عمره دی او نور هسې جایز دي تاسو ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا واقعه پیښه شوه ابو بکر صدیق راغی او فاکبه په ور پرې وت داسې او پیغمبر علی السلام خکل ک نو وی چې څنګه حضرت عائشہ او عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهم دا درې واړوي ان ابا بکر یقینا ابوبکر قبل النبی صلی الله علیه وسلم هغه خکل که پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام خکل که قبل موته بعد موته پس د مرګ دغه رسول الله وفات شوی او داغه د وفات نه رستو بیا خکل که حدثنا علي قال حدثنا يحيى وزاد وقال طائشه کلکیږي او خوږیږي نو دا تش یې ډېر خوږېدل ده چې دا تش خوږېدل د دوی دا خیال او دوی به ورته مخکې ذات الجنب وي ذات الجنب هغه درد چې د سیټ دی لکه نن سبا تاسو وایې پښتورګي دی یا پنډسیټ دی دا دا د غیر ډېر خوږېده دا سیړ دا تشي نو دغه کور خلکو دا خیال وکړ چې دی د دې تشو بیماری ده تشي نو دی ولا په خوله کې دوی ورچوله دا زیړ لرګی نه دی زیړ لرګی او د خونه تیل د سره یو ځای کړو دی ورړول په دې وخت کې نو سم ته وي مکه وي مکه وي ډیر تکلیف په خلی ویلم نشم مکه وي خیر هغه دی ورواړول پیغمبر اسلام باندې بیوشی را لاله چې بیا په هوش کې شو وی نیک بخت ما درته ویلو چې دا دوی مرا کوي ما ته د الله د طرف نه معلومه ده زما دا ذات الجم بیماری نه ده دا خو د زړه تکلیف دی خو خیر دی چې ورکړه وی دا کور کې چې څومره دی کنه او چا دا د وی را کړی دا یا چا ورته ویلی دی چې ورکه یا چا منی کول نه دی کړی دا راونو سه دوی لم دا د وی ورکه دغه ول چې بدله وته ورکړي شي قصاص نو وی دا کمه بیماری چې بیمار لا په وختی کې ورکوي دیتا لدود وی لدود او کمه بیمار بیم دوی چې په سنگو کې ورکوي نو هغه ته سعوت وی سعوت لدود هغه بیماری ته وی چې وختی کې ورکوي مونږ زمیدار خلک حضرت عائشه بی بی وی چې لددنا لددناه منګه د وی ورکړه رسول الله ته فی مرضه په بیماری نه نه دا ان او دا لددناه منګه دوی ورکړه رسول الله ته فی مرضه په بیماری داغه کې مونږ وې د تشو بیماری د تشي بیماری ده نو مونږ دا دوی ورکړه دغه ورته کتابونو کې تاسو حاشوي دغه دی عودی هندی دا یو بوټی دی عودی هندی ورته وی او زیت د خونه تیل دا سره یو ځای کړو خاص یو ساز به معنا کوله زیړ لرګي دا زیړ لرګي او د خونه تیل سره یو ځای کړو او د رسول الله ته ورکړه دا ډیر بهترین سیز دی د کلمو د خوګېدو لپاره فجعل شروع شو رسول الله یشیر الینا چې مونږ ته اشاره کوله یشیر الینا چې مونږ ته اشاره کوله الله تلدونی چې ما ته د وی مرا کوي مال د وی مرا کوي او دی ورکوله فقلنا نو مونږ وې چې مړه بیمار خاصم د د وی خوخه نینو مرا کوي مرا کوي کم بیمار ویلی چې مال دوی راکا فقلنا نو منګه وی کراهیت المریض دا هغه بد ګڼل دي د بیمار لدواء دویلا دا اسی بیمار دوی خوراک ولا خوان نه ورکوي نو ځکه رسول الله وی چې مرا کوي هغه پیغمبر علی السلام ته معلوم و چې زما دا بیماری نه ده چې دا دوی را لکه مدوی را کوي فقلنا منګه اوی کراهیت الموت دا بد غنل کراهیت المریض دا بد غنل لید بیمار لدواء دویلا فلما افاق کله چې رسول الله په هوش کې راغی ما وی دغه وخت کې هوش کې او دا دوی ورکړه بیا به هوش شو چې هوش به هوش شو بیا په هوش کې راغی نو قال وی فرمایل الم انهکم ایا ما تاسو نه وې منې کړې الم انهکم ایا تاسو ما نه وې منې کړې د سنه ان تلدونی چې تاسو مال د وی راکې د دوی نه مې منې کړې نه وې ما د ته نه وې مرا کوي اوس عباس صاحب نه دی عباس صاحب مو وی چې ورکې خو چې دا کله ورکوله دلته د خپې سپکې کړې لاړو چې لاړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دغه شو په هوش کې راغی نو دا نور ټول راونیول او عباس ته سونه وي ځکه چې هغه وخت کې عباسونه فقال پیغمبر علیه السلام وی لا یبقى احد پاتې دي نشي هیڅ یو کس فی البیت په کور کې الا لد مګر هغه د دوی په وخت په دغه کې ورکړي شي په وخت کې و انا انظر په داسې حال کې چې زه وته ګورم چې دا کور کې څومره دي کنه دا ټول دوی له دغه ورکړي شي دا دوی هم دا دوی زیړ لرګي اواله او ار یو لور کې قصاصا وی حضرت میمونه بی بی ام پکې و هغه له دا دوی ورکړه الا العباس مگر عباس ته ورنکړه کاکاله ورنکړه فانه لم يشهد وی الا العباس مگر کاکاله مو ورکوي فانه لم يشهدهما دی تاسو ته حاضر نو اصل کې مخکې حاضر و دم ویلو چې ورکې خو پیغمبرسم به پوه شوی نو او دی ورکولو وخت کې دی وته چې وتلی نو دی دله دا دغه ورنکړه فانه بشک دا عباس چې دی لم یشهدهم دی تاسو ته حاضر نو رواه ابن ابي زناد عن هشام عن ابيه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم دلته طالبان سوال کوي تاسو ویلی مو بیا به مو وایې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان د پاره د چانه بدل نه دی اغشتي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان د پاره د چانه بدل نه دی اغشتي چې چا د پیغمبر سره ذاتی ذاتیات دغه کړی دي زیاتې ذاتی زیاتی وسره کړی دی پیغمبر اسلام هغه معاف کړی دی اوس دلته سوال دی چې دا خلک رسول الله ولی معاف نکړه دا خدا سیو چې ذاتی هغه ته تکلیف ورسو او پیغمبر اسلام ته به چې چا ذاتی تکلیف ورسو دین ته به نور رسېدلی ده د ذات ته به رسېدلی هغه به معاف کوو دا ولی معاف نشو زمون په دی علماو کې پخوا یو عالم تیر شوی دی په بخاری باندې شرح هم لیکلی ده سید انور شاه کشمیری رحمه الله لوی محدثو انور شاه کشمیری رحمه الله هغه نم چا دا تپوس وکړو چې رسول الله دی و... دا خلق ولې معاف نکړو نو خیر نورو کتابونو کې خو بل شان جوابونه دي خو دی وی ما ته داسې جواب یاد نو چې زما په خپل اطمینان شوی وي بیا یو کیسه می خیال ته راغله یو واقعه هغه واقع نه ما ته پته ولګېده چې وای د رسول الله ځکه بدل وانه غشته چې دی خلکو د ځکه یې واغشت چې دی بدل اغشتو کې دوی له خیر و واقع دا وه یو علاقه کې بزرګ و تقوادار دینداره د یو علاقې نو د دغه علاقې نوجوانو بیا دبه د دې بزرګ بیا بیزتی کوله چې د دې بزرګ بیا بیزتی کوله کوله دبه معاف کو یو ځل دا نوجوان راغی او دی بزرګ له په مخ ټس ورکو چې ټس ولا ورکو دا بزرګ را پاسې دا او دا نوجوان له په مخ باندې ټس ورکو بدل ته واغشت موریدانو ته تاسو کو چې حضرت دی وتا مخ کې معاف کاو او دا ځل معاف نکو وی ده د خپل حد نه تجاوز وکړو د تر اوسه پورې به زما بیزتی کوله خو ټس به نه راکو اوس ماله ټس راکو د خپل حد نه تجاوز وکړو زه او یریدم چې الله په د باندې زیاتی وسره ونکي الله د له عذاب ورنکي تبای نکي نو زه ورلم ماته په خپل بدل واغشت چې الله دې هلاک نکي وی چې دا قصه مې وکتله نو ما وی وای دلته خو بله کیسه ده که نه رسول الله بیمارم دی تکلیفم دی وی مال مرا کوي مال مرا کوي دوی او دی ولا ورکړه پیغمبر علیه السلام او یریده چې د خدای عذاب په دوی رانی شي د الله عذاب په دې خلکو رانی شي نو دی اولګید او په خپل ته بدل واغشت وی دغه د لکه دوی لم دغه ورکې نو اوس یو کاشوغه کاشوغه زل لرګي کدی خوړه نو سه خو دغه غون عذاب نه دغه شوی استاد صاحب بوي چې چا د سره زیاتی وکړو او ته د خپل مخالف سره خکه بدل ته واله بس بیا لس نه وی وی لکه خو وی والی او تام وو سړی د نه مړک او تام مړک او کنه داسې کې چې بدل ته نه علی نو غر کو پرک تکو د دنیا تمام عذابونه د تر مخ کې کړل نو داغه بیا د تبعی دغه دی تبعی نږدې ده رضی الله تعالی عنها ذکر شو په خوا د حضرت عائشی بی بی کې پنيز د حضرت عائشی بی بی کې ان النبي صلی الله علیه وسلم چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم اوصا هغه وصیت کړو د خلافت الى علی حضرت علی ته دا اوسنی شیعگان حضراتم وی رسول الله په اخیری بیماری کې دا وصیت کړو چې زمانه پس به خلیفہ علی وی زمانه پس به خلیفہ علی وی هغه وخت کې هم د خلکو دا خبرې کولې نو چا حضرت عائشہ بی بی ته وی چې دا رښتیا د رسول الله په اخر کې چې دی حضرت علی ته د خلافت وصیت کړو او صا الی علی ایا وصیت کړو رسول الله حضرت علی ته د خلافت فقالت نو هغه وتوي من قاله دا خبره چا ویلې ده خدای په خیر کې پیغمبر علی السلام خو زما په غیږ کې او زما په غیږ کې دا غسوته نو وصیت د کم زینو کو خ فقالت نو هغې ووې من قاله دا خبره چا کړې ده دا خبره چا ویلې ده لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم یقینا ما لیدلی او پیغمبر علیه السلام و انی لمسندته او زه چې وم لمسندته تکیا کون کوم رسول الله لا الی صدر خپل سینې ته داسې وتناستم رسول الله دا شام مبارک مې د خپل سینې ته تکیا کړې و د قزه ما غیږ کېو چې غیږ کې مې خا نو وی ټوخل چې وی ټوخل نو اشاره وکړه چې دغه راوړې مخکې خدا شي نه نو دا لاړې پکې خلک نه شي دا شي نو فدعا رسول الله راو غختله بتوست کاسه بتوست کاسه راو غخته چې پکې لاړې تو کی خام او فمات مړ شو نو دغه وخت کې خو هغه وصیت نو کړي وما شعرت زه په خپل خبر نوم داغه په وفات باندې خبر نوم چې داغه وفات شو فكيف اوصى الى علي نو څنګه وصیت وکړه علي ته دغه وخت خو زومه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحه قال سالت عبد الله بن ابي اوفى قال ابو طلحه طلحه صاحب وی سالت عبد الله ابن ابي اوفى ما پوښتنه وکړه د عبد الله ابن ابي اوفانا د لوی صحابي دی تاسو مې ته وکړه چې اوسه اوسه النبي صلی الله علیه وسلم وصیت کړو پیغمبر علیه السلام رسول الله چې دی په خپل جون کې سو وصیت کړو کنه چې زما غپلانی مال پلانی لور کې افلانې زمکه می پلانی لور کې او هغه بل مال می پلانی لور کې د وصیت کړو کنه ما تاسو کو د عبد الله ابن ابي اوفانا د سشي چې اوسن نبی صلی الله علیه وسلم وصیت کړو پیغمبر علیه السلام نو سم وصیت کړو کنه هغه وته وی د سشي وصیت کړو خلک خو علي وصیت کوي چې مالي او جیدادي نو نه مال او نه جیداد نو د څه وصیت یې کړی فقال عبد الله ابن ابي اوفا لا وصیت نه دی کړی ګوره دې څنګه معلومه شو نفي د وصیت چې رسول الله وصیت نه دی کړی فقلت نو ما وتوي دا طلحه وي چې کیف کتب علی الناس څنګه مقرر کړی شوی دی وصیت په خلکو یا کیف کتب علی الناس څنګه پیغمبر علی السلام مقرر کړی دی وصیت په خلکو باندې کیف کتب علی الناس څنګه پیغمبر اسلام مقرر کړی دی په خلکو باندې الوصیت وصیت د سی وی او امرو یا دسې وایي چې څنګه امر شوی دی د خلکو ته بیها د وصیت پیغمبر علیه السلام درته به راشي وایي کم سړي چې په الله او په ورځ د قیامت باندې ایماني هغه له پکارو چې خپل وصیت یې ځان سره لیکلي چې ماسوتن وده کېږي تر هغې پورې مو وده کېږي چې کمې پورې پوره وصیت نه لیکلی چې د پلانی په ما دومره او زما په هغه دومره او زما پلانی مال دل ورکه او زما پلانی مال د ده دی دا ټول ریکارډ به ځان سره لیکې ماماجي د شپې به بیا مړی چې مړی ټول هر څه به دی ګډ وړي نو رسول الله په خپل وصیت نو کړي نو په دې مؤمنانو باندې دا وصیت ولې دغه دی په دې عامو خلکو باندې وصیت ولې لازم دی یا داسې وایي د عامو خلکو ته ولې امر د وصیت شوی دی وی خدای دې په خیر کا وصیت رسول الله کړم دی او نیم دی کړی کله مال او د جیداد نو نه دی کړی کله مال خبره رااله د جیداد خبره رااله نو رسول الله وصیت نه دی کړی مالونه ما تمسکتم بهما چې کمې پورې تاسو د دو شینو باندې مونږولې خخې کړي کتاب الله و سنت رسوله یو د الله کتاب او بل د پیغمبر سنت نو د دې دین وصیت کړي د مال نه دی کړي وصیت کړم دی خو د دین د خبرو کړي دی وصیت نم دی کړي د دنیا د خبرو نه دی کړي نو قال دغه وته وی عبد الله ابن عبد الله ابن ابي اوفا چې ها او صاحب کتاب الله رسول الله اخیری وصیت چې کړو د الله د کتاب کړو چې د الله د کتاب خیال ساته په دې باندې عمل کوي حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الحفاظ عن ابي اسحاق عن عمرو بن الحارث قال عمرو بن حارث وی لاندې لیکي عمرو بن الحارث دا د حضرت جویریه رور دی ښه هغه بن المستلق قوم نه دی د هغې سردار و حارث چې دوی سره جنگ وشو نو د حارث لور بیا راوستې شو په قیدیانو کې بیا په مسله مغه آزاد کړه او نکاح وسره وکړه داغه نامه ده جویریه او داغه ضرور نامه ده عمرو ابن الحارث قال عمرو ابن حارث وی ما ترک رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی پرخه د ځان نه پس رسول الله دینارن یو اشرفه چیرې دا د پیغمبر علی السلام اشرفه و او پاتې شو دی ولا درهمن نه روپی ولا درهمن نه روپی ولا عبدن او نه مری ولا امتن او نه وینځه ټیک د رسول الله وینځه وی د رسول الله غلامانو خو یا مخکې مړ شویو یا آزاد کړو لکه اسامه شو دا ټول مخکې آزاد کړیو چې هغوی وفات کېدل نو دغه وخت کې نه د سر روپۍ وي نه اشرفې وي نه یو غلام و نه وینځه وه یو شی و هم وقف و الا بغلته البیضاء مګر هغه کچره ده ده چې هغه تک سپینه وه یو باچا دله په تحفه کې رالیږلې وه په هغې به دې سرېده التي هغه کچره کان يرکبها چې رسول الله به پاغي سورېدو دا یو وسلاحه وسله داغه د رسول الله توره زغره دامو پاغي به د جهاد فی سبیل الله کو وسلاحه وسله داغه و ارزن او زمکا اغه خیبر کې چې هغه کومه سرکاري زمکا نه و چې هغه دغه وقف و تقسیم شوی نه وه جعل خو هغه هم د رسول الله ذاتي نه وه خام جعلها رسول الله ګرځولې وه دا ځمکه لابن سبیلې د پاره د مسافرو صدقتا صدقه هغه هم وقف وه دا هر څه وقف و ذاتي د هغه څه مال نو لږ پوره تفصیل به درته رستو راشي د دې نه رستو لږ پوره تفصیل را روان دی آه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال حضرت انس وی لما سقل النبي صلى الله عليه وسلم کله چې بیمار شو پیغمبر علی السلام درون شو یعنی بیماری سخت شو نو جعل شروع شو یتغشاه چې پاغه باندې به بیوشی راتلله یتغشاه په هغه باندې به د ډیر درد د وجې نه بیوشي راتله نو چې دی به کله بیوشه شو نو فقالت فاطمتو نو او به وی فاطمه وا کرب ابا ای تکلیفه د پلار زما ابا دا اصل کې دی ابي خو هغه یې پالب بدله شوې ده وا کرب ابا اے تکلیفه د پلار زما نن می په باباجی باندې څومره تکلیف دی نو فقال لها رسول الله هغې ته ووی بچی بس دا نن ورځ ده بیا به دې په پلار تکلیف نی فقال لها رسول الله هغې ته ووی لیس علی ابیک نبیستا په پلار باندې کربون تکلیف بعد اليوم پس د نن ورځې نه فلما مات کله چې رسول الله وفات شو نو قالت حضرت فاطمی وی یا ابتا دا ځان سره وی ویرونه نه کوي یا ابتا ای زما بابا جی دا خلک وی بابا جانه اے زما بابا جی کم بابا عجاب ربا چاغه دعوت قبول کړ خپل رب کم رب دعاه چې خپل رب دی راوغوښت الله وتوی مال رازا رس زما پلار وتوی درلم نو اے زما پلار عجاب ربا چې هغه دعوت قبول کړ د خپل رب کله دعاه د سه رب چې الله راو غوښته او د دعوت قبول کړ یا ابتا ای زما بابا جانا ما داغه صفت بیان کوي دا سوک دی بابا جان یا ابتا ای زما پلارا من زما پلار سوک دی من دا هغه سوک دی دا با پاسم وسره لیکي من بنوایي من من دا هغه سوک دی جنت الفردوس مأوا چې جنت الفردوس دا غزه د ټکانې دی د اوسېدو دی یا ابتا ای زما بابا جانا ستا دوست خو حضرت جبریل مو جبریل ته من خبر ورکو چې ای جبریلا هغه دوست وفات شو چې کله وتا غل راتلی الا جبريل حضرت جبريل ته چې دی ننعاه من خبر د مرګ ورکوو نعی عربی کې د چا د مرګ خبر ننعاه من هغه ته خبر ورکوو خدا به د چغې نه والي په کلار خیر بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پر روزم قبر مبارک کې کې خو دې شو فلما دفنا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن کړي شو په خپل قبر کې نو قالت فاطمه تو فاطمه انس ته وی یا نسا ستاسو زړه دا برداشت کول چې په رسول الله خوري وراړولې دام سنگه برداشت کوله قالت فاطمه تو اوی فاطمه یا انسو ای انسا اطابت انفسکم ایا خوخ استاسو د زانونو ان تحسو چې تاسو خاور چې تاسو وراړولې علی رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبر علی السلام باندې اتراب خوري چې تاسو داغه په مبارک قبر باندې او داغه په مبارک بدن باندې دا خاورې ورړولې او د ځانونو نم پناکاو نو تاسو زړه دا برداشت کوله تاسو ځانونو دا برداشت کوله په کار دا و چې انس صاحب ورته ویلې وي چې برداشت کول خو نه خو مجبوري و دا سنت د رسول الله دی چې څوک وفات شوی دی نو پیغمبر به سره سکول قبر ته به راوړو په هغه به خورې واچولې نو دا سنت طریقه ده په کار وریا ده چې د څه وته ویلې وي لیکن مسله ده څه ده چې د غم په وخت کې بچاله جوابونه نه ورکوي چې د چا خاص کر مړی وشي او هغه د ته ارسو وی ته سر ټیپ ساته هغه سره به بس خبره اوره جواب مواب به نه ورکې په حضرت فاطمه دی وخت کې ډېر لوی غمو د دې وجه نه ده ورته غوږ ایښی خو جوابونه نه ورکوي ها بل سرنامک دی باب آخر ما دا باب دی د آخر هغه خبره تکلم النبی صلی الله علیه وسلم چې خبره کړې وي پاغي پیغمبر علی السلام الکه د رسول الله آخري خبره کما یو وا چې بس هغه اخري وه او د هغې نه پس بیا بله نه وه نو دا تاسو پرون ویلي اوله خبره د رسول الله سوه الله اکبر او اخري خبره دا وه چې اللهم الرفیق اعلی بس اللهم تاسو ویلو د قسم لاس مبارک دغه کړی واسه او اللهم الرفیق الاعلى یا الله ز سوال کوم ستانه دا غملګرو اوچتو او د دې سره داسې بس لاس مبارک را دغه شو را پریوت د اخیری خبره وه نو دا باب دی د اخیری هغه خبره تکلم چې خبرې کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پاغه باندې په داسې حال کې چې سعید سیو په سړو کې من اهل العلم د اهل علمونه نور علما مو او سعید سیو مو دی ټول علما ما ته بیان کړی دی تاسو حشوی په دې علماو کې یو عالم حضرت عروه سعید مسیب حضرت عروه نور دې ټولو ماته بیان کړی دی د څه ان عائشه رضی الله تعالی عنها چې حضرت عائشه قالت هغه وی دا حدیث مخکې تیر شوی و کان النبی صلی الله علیه وسلم یقول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بوي وهو صحیح په داسې حال کې چې هغه بیمار نو روغو بیمار نو په حالت د صحت کې باغه دا وی چې تر هغه پورې الله پیغمبر نه وفات کوي چې کمه پورې الله ول اختیار نی ورکړي هر پیغمبر ته الله ول اختیار ورکي اصل کې اول وته د جنت زیو خي چې هغه د جنت دی دا غې نه پس ول اختیار ورکي چې څنګه د خوخه ده دا زه د خوخ دی دا ګرمي او یخني او کدی هغه خوخ دی نو دا به هغوی وي حتی انه لم یقبض نبی چې بېشکه نه دی وفات کړی شوی یو پیغمبر حتی یورا تر دې پورې چې هغه ته وښودل شي مقعده هغه ځای ده د من الجنت د جنت نه چې پیغمبره هغه د ځای دی او ثم یخیرو بیا ول اختیار ورکړي شي چې دا ځای دی خوښ دی او کاغې لځي دا به مونږ ته رسول الله دا حدیث بیانو چې دی کله دا بیمار نو فلما نزل بی کله چې بیماری رااله پر رسول الله فلما نزل به کله چې رااله بیماری پر رسول الله رودا مخکې مونږه سو ویلیو سر زما دی سینې سره وې دلته نو دا غالبا داسې دی چې مخکې دا سر داغه په د حضرت عائشې په پتونو بیا چې لک تکلیف زیات شو کله چې بیمار ته تکلیف زیات نو چې دی پروت نو تکلیف نو خلک را دغه کی رانیغي کی نو بیا رانیخ کو او شاته وته حضرت عائشہ کې ناسته ثم افاق بیا په هوش کې راغی فاشخص بصره نوچت کړي خپل سترګې فاشخص بصره نوچت کړي خپل سترګې الى سقف البيت چت د کور ته د کور د چت ته د سترګې اوچت کړي او ثم قال بيوي اللهم الرفيق الاعلى یا الله زه سوال کوم ستانه د هغه ملګرو اوچتو ربه دا ځای مې خوښ نه دی هغه اوچت ملګري هغه د انبیاو کومه ډله چې ده هغه ځای سوال تانه کوم زه پې پوه شوم چې وایي خدای ګو دا خو الله دل اختیار ورکو او چې اختیار یې ولا ورکو د هغه ځای خوښ که مونږ یې خوښ نه کړو فقلت نو ما وی اذن په دې وخت کې لا یختارونه منګ نه غوړه کوي وعرفت حضرت عائشه وی ما او پیجن چې انه الحديث الذي دا خو هغه حدیث دی کان یحدثنا چې رسول الله به مونږ ته بیانو وهو صحیح په داسې حال کې چې هغه صحیح قالت حضرت عائشه وی وکانت آخر کلمه او و آخری خبره تکلم بها چې رسول اسلام په هغې خبرې کړې دي نو هغه دا اللهم الرفیق الاعلی دا اللهم الرفیق الاعلی ویلې دی او دا غې نه پس بیا چې د دنیا نه رحلت شوی دی بله خبره نه ده کړې باب وفات النبی صلی الله علیه وسلم دا باب دی د وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ټول جون سمرو سو کال عمر یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول عمر چرته تیر کړی دی خپل روایت دا دی چې د سلويختو کالو پورې رسول الله په مکه کې دې زمانه ته وی قبل النبوت د نبوت نه مخکې سلويخ کاله چې د دوی سلويخ کاله پوره شو الله وته نبوت ورکو نو دیار لس کاله بیا مکه کې دیار لس کاله بیا مکه کې د درې پنځوسو کالو په عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه مبارکه ته لاړ چې مدینه ته لاړ لس کاله هلته تیر کړو نو لس او درې پنځوس غالبا درې شپېته وایي د درې شپېتو کالو په عمر کې رسول الله د دنیا نه دغه کړی دی رحلت کړی دی اصل دا دی لیکن روایتونه مختلف راځي حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الشيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن عائشة وابن عباس دا حدیث دی د حضرت عائشې نه او د عبد الله ابن عباس نه ان النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لبسا بمکه دی هغه قبل النبوت وخت نه بیانې خاص زمانه د نبوت بیانې چې د رسول الله د نبوت چې کومه زمانه وه نو هغه چرته تیره کړې ده نو عام روایتونو کې دا دي چې د رسول الله د نبوت زمانه درش کاله وه درش کاله دا سلویخ اسی وو دا درش کاله د نبوت وو دیار لس کاله مکه کې تیر کړی دي لس کاله په دغه کې تیر کړی دي مدینه کې لیکن دلته بل شانته دی دا غوی دا نبوت زمانه چې د نو هغه څنګه و لبس به مکه رسول الله تیر کړ په مکه کې 10 سنین لس کاله په مکه کې لس کاله تیر کړ او ينزل عليه القرآن چې نازلې ده په رسول الله باندې قرآن وبالمدينه او تیر کړه په مدینه کې عشرا لس کاله لس کاله د قران د نازلې دلې په مکه کې تیر کړو او لس کالې چې دی هغه په مدینه کې تیر کړو او ستاسو به سوال وکړي چې په مکه کې خو هغه لس کاله نه دي تیر کړي د نبوت دیار لس کاله تیر کړي دي دا لس ولی وي وی دلته کې ریاضه دې ټکی ته وګوره لس کاله په مکه کې تیر کړي دي خو هغه لس کاله چې قران به پکې نازلې ده نو هغه د قرآن د نازلې دلې لس کاله وي د هغې وجه دا ده چې اقرا بسم ربک الذي خلق چې په غار حرا کې کله رسول الله ته دا نازل شو نبوت خو ته ملاو شو خو بیا وحی بند شوه چې رسول الله لک تکړه شي وحی بنده و دې ته وای زمانه د فترت هغه زمانه چې وحی پکې بنده و وحی بنده و بنده و بنده و بنده و ډیر وخت پس یا ایها المدثر دا نازل شو بیا وحی شروع شو دا کوم زمانہ کې چې ما وی وحی بند وا د ته زمانہ د سوی فترت عام علما وی زمانہ د فترت درې کاله وا زمانہ د فترت درې کاله و نبوت رسول الله ته ورکړې شو اقرا بسم ربک الذی خلق نازل شو خو نور وحی دغه وا بند وا بند وا نو ما وی دا درې کاله چې دی دا زمانه د فترت و زمانه د نبوت و خو زمانه د قران د نازلېدلو نه و نو د دې وجنې لسوي خیال لري دا زمون ملګری وای کنه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم درش کاله خواري کړی دا درش کاله نه دا کړی شل کاله کړی دا نبوت یې دریش کاله دی خو په دا درې کالونو کې هغه باندې وحی بنده وه وحی نه نازلېدله چې پیغمبر اسلم لږ دغه شي قوي شي ځکه د وحی نازلېدل داسې معمولي خبره خو نه وه چې دا درې کاله کې هغه ښه قوي شو نو بیا وحی نغه شو پیدا خان لري څوک دا وایي چې دا لس یو وي څوک دا وجه وایي چې نه دا د عربو طریقه ده چې کسر دوی نه حسابوي ښه اوس ته خیره سره په بازار کې دکان والی په یو لک پنځه زره نو عام خلک څوک وایي په یو لک پنځه مې واغشته څوک وایي په یو لک مې واغشت دا کسر پکې نه دغه کوي نه حسابوي نو دلته کې دا کسر نه دی حساب کړی هغه درې کالونه کسر هغه نه دی حساب شوی هغه دغه د عقد هغه شوی دی ذکر شوی دی نور حقیقت داو چې دی دیار لس کاله د نبوت په مکه کې تیر کړی دی لس کاله د نبوت په مدینه کې تیر کړی دی درش کاله د نبوت دی د خواره شل کاله دی ها وایا حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها دا قول ډیر مشهور دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله رسول توفی هغه د دنیا نه لاړ وهو ابن 63 او هغه چې دی د دریش ویتو کالو په عمرو هغه زویو د دریش کا د دریش ویتو د رسول الله دریش ویته کال عمرو او عجیبه کار دی د ابو بکر صدیق هم دریش ویتو د عمر صاحب هم دغه دریش ویته کالو د عمر غد سلویخ کال د نبوت نه مخکې څلوېښت کاله چې پوره شو نبوت وته میلاو شو دیارلس کاله په مکه کې تیر کړو لس کاله چې دینو په مدینه کې تیر کړو قال ابن شهاب واخبرني سعيد بن المسيب مثله زي بس ما وی دا خبره سو